الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما البته مسافرینو او انصارو ته د زړه له کومې وړاندې کوم او وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خوشحاله یم او ویاړم چې د لرغوني تاریخي او ویاړلي هلمند د مجاهد او غیرتي ولس په بلنه زه هلمند ته راغلی یم خوشحاله یم او ویاړم چې د تاریخي او لرغوني او ویاړلي هلمند د مجاهد ولس په بلنه زه هلمند ته راغلی یم او دا راتګ زما په ژوند کې زما لپاره یو ویاړ او د ژوند یوه نه هېرېدونکې خاطره ده چې هغه به زه په خپل خاطرو کې لیکم البته زما ولاړېدل د داسې سترو علماو په مخ کې چې د هر یو مخ نه یې د نور شعلې بادېږي زه شرمېږم زه نه عالم یم نه ملا یم هېڅ هم نه یم د دغو لارې ته راوتم چې الله مې د دوی په صف کې حشر کړي المرء ما من احبه نو زما ولاړېدل او د داسې سترو علماو په مخ کې چې ټول الحمدلله محدثین مصنفین مؤلفین دي زه دا جسارت او بېادبي ګڼم خو بیا هم مطلب دا چې ټولو نه بښنه غواړم نه پوهېږم چې د هلمند ولس او د دوی علما او د دوی مینه زه په کومو ټکو وستایم او په کومه ژبه یې وستایم خو په یو ټکي به دا لنډه کړم په یو ټکي کې به دا رالنډه کړم او وبه وایم چې تل لپاره دې د دنیا او آخرت عزت ستاسو ولس او ستاسو علماو په برخه وي د علماو کرامو نه الحمدلله بیانات تبلیغونه ټول واورېدل خو زه هم غواړم مختصرا چې څومره وخت ماته راکړ شوی که مو زیات ستا سره څه خبرې ولرم د ابوالکلام آزاد تاریخ سره د هغه شخصیت او د هغه شان سره د دیوبند علما کرام آشنا دي هغه لیکي په خپل کتاب کې هر څوک چې چا کتابونه لوستي چې د هندوستان په ځمکه کې چې د پاکستان بنګله دیش دا ټول پکې شامل ول د انګریزانو په خلاف مسلمانان او دینوال او سکان ټول متفقا راټول شو او دا یو علم چې زمونږ او ستاسو یوازینی هدف د انګریز او د استعمار په مقابل کې مبارزه ده دا به نه وایو چې ته هندو یې ته سک یې ته مسلمان یې او ته څوک بلکې یوازینی او یوازینی هدف زمونږ هغه د استعمار په مقابل کې مبارزه ده او کوم کانفرنسونه او جلسې چې موږ جوړوو په هغه کې به داسې خبرې نه کوو چې هغه یو دین پورې تړاو ولري بلکې زموږ او ستاسو اتفاق او اتحاد په یو ټکي راغلی نو لوی سیمینار او جلسه ورکه اوس چې موږ او تاسو جوړوو انصار لکه جناب مولوي صاحب ولي ابوالکلام آزاد و نو ابوالکلام آزاد چې کله سټېج ته راغی د میکرافون شاته ودرېده ان تر دې چې زه د هغه ځای نه دې ځای پورې راوستم دا د قرآن مینه ده بل هېڅ نشته نو الله رب العزت دې د قرآن مینه لا هم زموږ په زړونو کې پیاوړې کړي راځم چې کوم آیت مې لوستی د دې آیت په حاشیه کې غواړم څه خبرې وکړم الله رب العزت په خپل کلام کې قرآن رهنما ښودلی او لارښود یې ښودلی کعبه یې الله رب العزت په خپل کلام کې چې موږ ته به تبلیغ ځواز او نصیحت کوي خو په دې شی پوه شي چې موږ هدایت د دوی په لاس کې نه دی نه د قرآن په وسه کې دی او نه د علماو په لاس کې دی نه د انبیاو په لاس کې دی هدایت مستقیم د الله په لاس کې دی اسباب د هدایت موږ ته رالیږلي موږ ته بیان کړي باید چې موږ تاسو واورو لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې فرمایي ان هذا القرآن یهدي للتي هي اقوام قرآن لارښوونه کوي په دې کې شک نشته چې الله رب العزت کلام هادي دی لارښود دی خو هغه لارښوونه دا سبب دی مستقیم څوک کوي الله کوي بالواسطه دا سبب دی که هدایت د علماو په لاس کې وای د هر چا نه به مخکې خپل کورنۍ ته ورور ته بچي ته هدایت کړی وای که هدایت د انبیا علیهم الصلات وسلام په لاس کې وای د هر چا نه به مخکې خپلې کورنۍ ته یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی اهدک صراطا سویا ای زما پلار جانه کومه بلنه او کوم دعوت چې زه تا ته درکوم د دې بنسټ او اساس ایښودل شوی په هغه علم او حکمت چې الله ما ته راکړی چې هغه الله تا ته نه دی درکړی نن چې د توحید خبره وشي وایي سل کاله مخکې زموږ پلارانو په دې باندې کار کوه زموږ نیکونه په دې باندې را روان وه ته د کوم ځای را پیدا شوی انا وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون دین د الله کلام دی په دې پوه راشي د الله وحدانیت ومنئ څه چې الله ویل او منئ په نهه نیم سوه کاله کې په حضرت نوح علیه السلام وسلام باندې څلور اتیا کسانو ایمان راوړی و د نهه نیم سوه کاله کې یو یو کس هم ایمان راوړی وای نو نهه نیم سوه کسان به شوي وای او د نوح علیه السلام وظیفه به دا وه چې سهار به راووته د خپل قوم کې به ودرېده خلک به د الله دین طرف ته رابلل حاصل تفسیر مې د پیل نوح علیه السلام والسلام دعوت ورکړ خو د نوح علیه السلام کله قوم هم د نوح علیه السلام والسلام وینا ونه منله د کبر د وجې نه د حسد د وجې نه د عناد د وجې نه هغه خپل کفر او بدبختي کې دوی پاتې شو لکه څنګه چې د نوح علیه السلام والسلام وظیفه او دنده د الله دین پر خرابول ول نن عالمه سره وظیفه هم ده نوح علیه السلام شان ته ګوره هغه کانو لاندې ګیریږي بدن یې زخمي کېږي د ابراهیم علیه السلام شان ته ګوره چې نمرود یې اور ته غورځوي خو کله بیا هم نه ناهیلې کېږي د الله دین طرف ته خلک رابلي نو جناب استاذ او عالمه ته هم کله مه ناهیلې کېږه د الله دین طرف ته خلک رابله که په هر نوم او په هر لقب باندې خلک ستا یادوي د الله دین مه پرېږده خو په دې شرط چې د ستا دعوت د الله د کلام په رڼا کې وي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې وي او د هر څه نه مخکې په دعوت کې د خپل زړه کې اخلاص او صداقت ولري اصول دعوت د کریم زیدان مطالعه کړه که د دعوت په لاره کې بندي کېږې په ځان یې ومنه که د دعوت په لاره کې په لاسونو او په پښو کې د زنځیرونه غورځېږي ویې منه که د دعوت په لاره کې شهید کېږې ویې منه که دولت او دعوت په لاره کې ستا سر پرې کېږي ویې منه چې په زړه کې د اخلاص یې الله به تا ساتي او هغه کسان چې ستا بلنه او دعوت نه مني لکه څنګه چې د ابراهیم قوم د نوح علیه السلام قوم الله ذلیل او رسوا کړ دوی به هم رسوا کوي هغه الله ساتي تاسو یقین وکړئ دا مداهنه هم نه کوم ریا هم نه کوم زما د زړه نه الله ډېر ښه خبر دی تاسو یو زما په زړه باندې نه پوهېږئ رب العزت سره دا ما وعده کړې او د آخرت په ورځ دې زه دغه ځای کې شاهد یم چې ما الله سره دا عهده کړې ده چې یا الله زه به ستا دین بیانوم ستا د کلام په رڼا کې به بیانوم د رسول الله د احادیثو په رڼا کې به بیانوم هغه مایک چې ما ته په راډیو کې کېږي هلته زما سر پرې کېږي والله ما دپاره ویاړ دی او که په جومات کې شهید کېږم ما دپاره ویاړ دی که د خپل کوره ویستل کېږم وژل کېږم والله ما دپاره ویاړ دی دا زما وعده ده الله سره ولكن الله يهدي من يشاء وهو اعلم بالمهتدي ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکتر و تقریبا د څلوېښت کاله نه بره د خپل د وراره حمایت او تقویت یې وکړ حتی چې په هغو باندې اقتصادي بندیزونه ولګېدل خو چې کله وفات کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مجلس ته راځي او خپل تره ته وایي ای زما تره راشه د ژوند د آخري شېبې دي آخري سلګۍ دي دي که نور څه نه شي کولی زما په غوږ کې د شهادت کلمه ووایه د الله په وحدانیت باندې اقرار وکړه د الله په حضور کې به په آخرت کې زه ستا شفاعت کوم مجلس کې د مشرکانو رئیسانو نازي ابي جهل علیه لعنه هم ناست هغه ورته وایي ابو طالبه که نن تا ایمان راوړ نو د مکې مشرکین او سرداران به دا ووایي چې ابو طالب د جهنم د اور نه ووېرېدل ایمان یې راوړ دا شرم موږ ته مه پرېږده ابو طالب ورته وایي چې زما وراره ډېر ښه پوهېږم چې ستا دین برحقه دین دی او کوم دین او کوم لارې ته چې د خلک رابلې دا هم حق لار ده لكن اخترت النار على العار نقل الشرم من لقبا كل دير واجهو خلق اخترت النار على العار ما د جهنم اور غوره وګڼه په شرم باندې د جهنم اور منم خو شرم نه منم چې په مکه کې خلک ووایي چې ابو طالب د اور نه وویل او ایمان یې راووړ د دنیا نه بېل پاتې شي محدثین چې په آخرت کې ادنا ترین عذاب چې ورکول کېږي ابو طالب ته هغه به یو جوړه څپلۍ وي د هغه په پښو باندې چې د هغې په کله کې به د جهنم د اور یوه سکروټه وي چې د هغې د حرارت نه به د دې د سر مانځنې شي نو که هدایت د محمد رسول الله لاس کې وای د هر چا نه به مخکې خپل تره ته یې هدایت او لارښوونه کړې وای الله د ابو طالب هدایت نه وغوښتی سلمان فارسی د فارس نه راځي ایمان راوړي صاحب رومي د روم نه راځي ایمان راوړي بلال د حبشي نه راځي ایمان راوړي رسول الله فرمایي چې په جنت کې زه ګرځېدلم او وروسته د خپل د نعلینو اواز واورې چې کله مې وروسته کتلې بلال ما سره په جنت کې ګرځېده نو هدایت او لارښوونه د رسول الله په لاس کې نه وه د سیرت کتابونه د بني سلیم د قبیلې نه یو کس راغی مکې مکرمې ته چې کله مکې مکرمې ته راغی نو د مکې مشرکینو چې دا سړی ولیده هغه ته یې ویلې چې دلته یو کس دی نوم محمد دی هغه جادوګر دی هغه کاهن دی هغه د خپل تفسیر په مقدمه کې لیکي دا دوه ټکي باید خپل خبرې خلاصوم چې ګرمېده هغه د خپل تفسیر په مقدمه کې لیکي چې ما او زما ملګرو مکې مکرمه کې د قرآن حفظ کوه لکه نن چې حافظانو دلته وکړه فعاله شي د ابن جریر وایي چې موږ اقتصادي مشکل سره مخامخ شو پیسې را سره نه وې طالبانو باندې دا ستونزې ډېرې زیاتې راځي عجیب تر سره ما یوه قصه یاده کړه جناب شیخ صاحبانو ته دې مولي صاحبانو ته به مې یاد زه خپله طالب وم د طالبي په دور کې ما تدریس کوو شاګردان ورسره هغه وایي چې زمونږ استاذ حکایت کاوه چې یو شی خوب لیدلی د رسول الله مجلس کې خوب لیدلی صحابه هم ناست دي خلفای راشدین هم ناست دي کبار محدثین او د امت جید علما هم ناست دي چې د دې په منځ کې ابو حامد امام غزالی رحمه الله هم ناست دی نور انبیا هم موسی علیه السلام والسلام ته رسول الله موسی علیه السلام رسول الله ته وایي چې تا د خپل د امت علماو دونه شان و شوکت بیان کړی الله دې مونږ ته لارښوونه او هدایت وکړي رسول الله وایي ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین الله رب العزت په دې کتاب باندې ډېرو قومونو ته عزت ورکوي هغه قومونه چې د الله په کلام کې د الله احکام عملي کوي هغه قومونه چې د الله د کلام درناوی ساتي هغه اهل الله چې د الله د کلام په رڼا کې خلک رابري د هغو دعوت او بلنه مني نن چې د مشرکینو د اسلام او د انسانیت دښمنانو لاسونه زموږ په وینو سره دي وجه څه ده موږ قرآن نه فاصله نن په ماشوم رحم کوي نن په ښځې رحم کوي نن په سپینګیري رحم کوي ټول ته شهادت رسوي حتی درې ورځني ماشومان په ګواره کې شوي دي پنجوایي واقع د لوګر واقع زړه مو وجه څه ده چې موږ له قرآن نه لرې شوي د الله دین نه لرې شوي رسول الله ته کله جادوګر وایي کله مجنون ورته وایي کله شاعر ورته وایي نه ناهیلې کېږي د الله دین ته بیا خلک رابلي ته په خپل وینا باندې او په خپل دعوت باندې معتقد اوسه ثابت اوسه ځان ته دلیل او سند لره د هر چا په وینا باندې ناهیلې کېږي ما دې مثال داسې دی لکه بحر ته چې یو کاڼی ورغورځوي څه به وکړي په بحر باندې خو ځان بستوي قدرمنو اوریدونکو په دې هیله چې د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب دغه عالمانه وینا به مو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي او پوره پوره استفاده به مو ورځنې کړې وي د جلسې نه وروسته د هلمند د مجاهدو له څخه خاصه خاصه غوښتنه د هلمند په یوه غټ جومات کې الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د جمعې لمونځ ترسره کړ او د جمعې د لمانځه وروسته مولوي صاحب کابل ته ورسېد او په کابل کې د هلمند د مجاهدو له څخه خاصه خاصه مننه وکړه په دې اړه یو ځل بیا الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب په کابل کې د هلمند د ولس لپاره دغه وینا وکړه چې په وینو کې لکپت شوې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي د عزه محمد یاسین فهیم د رښتیني مومن خپرونه پیلوم خالد جانه مخکې د دې نه چې راشو د خپلو اوریدونکو او مینوالو پیغامونه واورو زه به د هلمندیانو نه مننه وکړم ځکه تاسو ته معلوم دی چې په دې اونۍ کې ما هلمند ته سفر کړی و هلمند ویاړلی هلمند لرغونی هلمند که له یوې مخې له پېړیو پېړیو راهیسې تاریخي ویاړونه په خپل غیږ کې ساتلي له بله پلوه یې په خپل دین او کلتور باندې مین با احساسه زړور میلمهپال او مینهناک خلک هم روزلي دي بې له شکه چې هلمند د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تېرو درې لسیزو کې د جنګ جګړو له کبله ډیر زیان لیدلی دا ټول د خپل دین نه د دفاع په خاطر هره ورځ هلته د مرګ او شهادت نعرې اوریدل کیږي هره ورځ هلته د مرګ او شهادت نعرې اوریدل کیږي چې ماشومان د خپل پلار او بابا جان راتلو لپاره په دروازه کې په خړو مخونو د انتظار شیبې تیروي همدارنګه مور او پلار د خپل نازنین بچی د راتلو لارې څاري خویندې ګوري چې کله به د ګران ورور په لیدلو د خپل غم په خوشحالي بدل کړي همدارنګه غم ځپلې خویندې د فراق په ژوند کې د غم شیبې تېروي چې کله به خاوند د هغې له سر نه د غم دوړې او خاورې وڅنډي اما دا ټول نه پوهیږي اما دا ټول نه پوهیږي چې هغه په دین او اسلام مین ځوان د اسلام د دښمنانو او وحشیانو لخوا په وینو لمبول شوی بیا هم که څوک لرغوني هلمند ته سفر وکړي او هلته د دې ولایت د خلکو مینه اخلاص میلمه پالنه له دیني عالمانو سره مینه په خپل منځ کې اتفاق او ورورولي او د دوی په څیرو کې د مینې څرکونه وګوري نو د جنګ او جګړې تصویرونه یې نو د جنګ او د جګړې تصویرونه به یې د سولې او آبادي په انځور بدل شي زه نه پوهېږم زه نه پوهېږم چې د لرغوني او ویاړلي هلمند د مجاهد او غیرتي ولس د مینې او اخلاص نه څنګه او په کومو ټکو او په کومه ژبه مننه وکړم د هغو مفتکرو با احساسه او مینهناکه علماو نه چې د هغوی په مخونو کې د مینې او د نور شعلې ځلانده وي چې په خپلو مبارکو قدمونو یې په تک او راتګ کې زموږ بدرګه وکړه او د هغوی مینې د هلمند فضا نیولې وه همدارنګه د هغو مخورو مشرانو نه او په دین مینو ځوانانو نه چې په خپلو مبارکو سترګو یې زموږ لاره څارله او د هغو په ګډون زموږ مجلسونه او زموږ سفرونه ښایسته ول او د هغو تنکیو ماشومانو مینه څنګه وستایم او د هغو تنکیو ماشومانو مینه څنګه وستایم چې هغوی به زموږ د ناستې او ولاړې ځای په خپلو نازکو او نازنینو سترګو څاره او د ډېرې مینې نه به یې منډې رامنډې وهلې نو په پای نو په پای کې د هغوی د مننې لپاره څه نه لرم دا به ووایم چې همدا اوس دا به ووایم چې همدا اوس به خپلو سترګو نه خپل میګرافون او مایک تر څنګ څو اوښکې تویې کړم او هغوی لپاره به د الله نه د دنیا او آخرت عزت او سرلوړي وغواړم او د هغوی مینه به په هغه ګل سره چې همدا اوس زما په لاس کې دی ماته کړم او دا به ووایم چې ګله تش دې بویه وم چې مړاوی نه شي په ورورو دې ښکله وم چې مړاوی نه شي ستا په پاڼو کې د یار د مخ تصویر شته پرې څو اوښکې تویه وم چې مړاوی نه شي د هجران سپېره بادونه را سره شته